الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين دا باب دی په بیان د کیفیت د وقف کې. په دې دوو شعرونو کې ناظم صاحب رحمه الله د وقف کیفیت او داغي طریقه درته ذکر کړي او دا د باب معرفت الوقف دویمه حصہ ده په اوله حصه کې د محل د وقف بیانو او په دې کې د کیفیت الوقف بیان دی پکار خداو چې دای دا غي سره ذکر کړو خدا سي او نکل ولي وقف ست ویل کیږي د کلمې په اخر باندې ودرېدل نو د کتاب په اخر کې ځکه وقف راړو چې بس په کتاب ودرېدل او بیا ورپسې ډایرک پروګرام کول ها خو مضبوطه طریقې سره ها نو د په اول شعر کې وای وحاضر الوقفه مبني کې راځي او نسب په مورب کې راځي مبني مورب څه لوي دا به ته په نحو کې پیژنې کنه د نحو دورې له حاضر شه ها وای مبني آ باشد کې ماند برقرار او معرب آن باشد کې گرد بار بار دا دې اورېدلې چې دا ټپې د نحوي مبني هغه دی کې ماند برقرار په خپل حالت باندې بدلیږي را بدلیږي نه او معرب عام باشد کې ګرد بار بار او معرب هغه د چې بار بار غورځيږي چې 15 صدرونه ځان نه تاو کې کنه هم دې پیژنم ها دواړه ایو لویل چې ته به صدر تاو کې زبنه تاوم کې دې شي چې ومونه پیژني چې پرون نور راغلی ها نن غوره چرته ونه تختی مازیګر او کنه یا صبر وکړه دوی به مخ کې بل کار کولو یو ورځ برانه نو بیا به صفه زیارت ته لړ بړ شو جمعې پر ورځ بم لاړ نشو هفته پر ورځ باغ نه یری اغلک کارونه ها ما نه بيخي نه یریږي طالبانو کیسه ها نو موره به مبنیه پخوا به طالبانو ټپی وي څه به وي طالبانو به که نه لکه طالبانو ټپی که نه وایي یار مې مبني او زه معرب یم څه شی دی ا مبني د معنا ډو خوځي نه موږ معرب یو کله جاړو کله خاندو ته پوه نه شوې یار نه مراد څوک یار هغه چاله وي چې ستا ور سره د زړه مینه وي پیغمبر شو قرآن شو کتاب شو ها شیخه ته د بل خوا دی ذهن لاړ نه شي ستا ور د صحیح کس نه الا بفتح او بنصب واشم مگر په فتح او په نصب فتح او نصب دواړه یو شی دی فتحې ته وای او فتحه په مبني کې او نصب په معرب کې واشم او په او شوندو باندې اشاره وکا یعنی اشمام وکا اشاره بالضم په اشاره سره بالضم په ضمه کې فی رفع و ضم په رفع او په ضمه کې رفع او ضمه یو شی دی ها خو رفع په معرب کې راځي او ضمه په مبني کې راځي بدا کیسه ده نو لفظي معنا ده ها خاجي اوس ګورا دی وای په پوره حرکت باندې به وقف نه کې برابر خبره ده که هر قسمه وقفي کو چې ته کله وقف کې په پوره حرکت باندې کې که وقف به روم ده که اشمام ده که اسکان ده که مفتوح ده منصوب ده مجرور ده مکسور ده مرفوع ده مضموم ده هر څه دي صحیح شو ها که چرته روم کې نو د حرکت درېمه حصه ظاهره کا روم په کم ځای کې کېږي څو ځایونو کې کسره کسرتین ضمه ضمتین باندې کېږي ها او روم بیا سویمه حصه ظاهرول نو پای کې عبارات د علماو مختلف دي دی وی فبعض الحرکات هلکه بعضې حرکت به پکې سرګندې څه حرکت به سرګندې بعضې امام شاطبی سوی ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا ها هغه وی आवाज به پکې کته کې نو دواړه صحیح دي کنه ته چاو منو د جزري صاحب منو که د شاطبي صاحب د دواړو منه لکه یو درته وی لکه راځه چه دربانې سکوم او بل وی راځه روټۍ دربانې خورم د دواړو منه خو ټیم کې تبدیلی راوله اول روټۍ والا سره لاړ شه او بیا بل لوای څه شوي تا وختي وی ویلو چې چې وباره کې دې خبره کړې و یو مولای چې ته خیرات نه راوسته په کټ کې دومره لګې خوړلې و چې بیا تلې نه شو نو کټ کې واچولو که نه چې روانې کو نو کټ کې روان کړو کور لنو لار کې ورته نور کسان ولاړ وي پروګرام دی وای نه ورلې یا بل ځای نه مو کټ کې راوړو تاسو لا پروګرام کوي کینسل دی وای بس مولوی صاحب له کټ نه سره اوچت کو تاسو ورسره کې تیزی کوي کنه تی والعجله من الشیطان تیزی خو د شیطان د طرف نه ده لګه ساخواله چې سي پخ کړی وې سړي وې ریږي وې کوز مې کایداس پکباري دي سدي جی بیا ورپسې بعضې خلکو دا ویلی دي وای ناظم صاحب څه نه دي ذکر کړي ناظم صاحب وقف بالاسکان نه ده ذکر کړي الکه دا وقف بالاسکان روم تاسو پیژنئ یې څخه صرف دا شیرونه په حل کو ناظم صاحب وقف بالاسکان نه ده ذکر کړي ځکه وي کم ده د خو چې وحاذر الوقف بكل الحرکه په پوره حرکت وقف مه کوه او بیا د روم او د اشمام خبره وکړه وقف بالاسکان کوم ځای ذکر کړی نو وای بس خیر ده نه ده ذکر کړی څه دومره خبره نه ده بس وای نه ده ذکر کړی نو نور څنګه وي نور څنګه تا ذکر کو چې په ټکی نه پويږي امام جزري نه ذکر کړي چې هغه په ټکی ښه پوهېدو هغه څنګه نه ذکر کړي که شرط مونږه دا خبر او کوچ امام جزري نه د ذکر کړي نو ډېر غټ نقصانونه براشي څه براشي یو نقصان خو بدار راشي چې د وصل مقابله کې وقف ته او ټولو کې بهترین وقف کم یو دی وقف بل اسکان دی چې غیبانه مونږه بیخي وقف صحیح کو چې حرکت مرکت پکې ډوبویم نه نو هغه بهترین وقف د نه د ذکر کړي او اشمام اورو می ذکر کو چې هغه ډو سو کینا ها عوام خو د سره نه کوي ثانیه هم نه کوي ها از نه تعالی ما مخکې ویلو کنه مې از نه تنیا له وجرا چې وقف بل اشمام در لوخه ها هغه غریب اسم ورنږدې شوی بس ضرب رخصت کی اخونه نه نشونډې بس ګول کی غاښونه یې بیا غینه پس د شونډو خبرې کنه ورله وای ته وقب بل اسکان کاوه څه کاوه وقب بل اسکان کاوه وخت ځای کړې خام نو دا خبره صحیح نه ده خچې صحیح نه ده نو کوم د ذکر کړي ده نو غوښ کنه ته غوږ خو کې ده کنه چې ذکر کړی ده کنه ده ذکر کړی دلته سلور صورتونه دي سو هغه صورتونه نه کوم چې په قران کې دي سواد سره هغه سین سره دي خان چې ته سورته کول او زبر رب الناس اسین سره سواد سره یادم سواد معنا سلور طریقې دي دلته یو دا ده د سووي وقف به په کامل حرکت سره نه کې دا یو خبره شو کامل حرکت سره بس نه کې وقف به نه کې دویم د سووي د حرکت سیسه به سرګندې دا پس کی پروم کی او بیا یې سووي حرکت طرف له په شونډو اشاره کوي دا پس کی په اشمام کې ما ته وګوره په دې ټولو کې چې سمونه شنو سبي اسکان به کنه او د چې وي اے دا ته په خپل ثابت شو پورا حرکت باندې غوره وقف مکوا په پورا حرکت بلکې که خامخا کې نو وقف به روم کې وکا نورو کې بنه کې نورو کې بس کې ساکن کې بنه رونه وته دي لکه تا له مخې له چې پراتی دي چې پرتی دي او ورسره چې کوم دی پیم پرتی دي او دوه پیالې ډکې دي او ته چې ول لاس یو څه زر دام د پرې دا چې مسکله نو څه وسکا پيوس کا الله دې توفیق درکړي تاسو له سره وړه یو موږ اوس کو پوښای کنه ته اوس راوړې خو جاله موږ قبول کو کنه ها بوزي به ځان سره نن ان شاء الله ها نو دای نه زنه غواړو الکه دا روم او دا اشما ملي کیږي دا فائدہ ما مخکې ویلې و دا رو په دې پوه شوي په دې خبر روم او اشما ملي کیږي د دې سو فائدې دي ها یو دا ځکه کیږي چې دا ته په کومې کلمې وقف کړي ته موقوف علیه وای چې د موقوف علیه د حرکت پته لګو لګي کنه چې ورګه په دې کم حرکتو دویمه فائدہ دا ده چې دا خبره معلومه شي چې دا ز په کم کلمې وقف کوم دا غوړه ساکنه نه و په دې باندې حرکت ته نو چې تعالی هغه حرکت معلوم شي د دې وجنه وای که څوک ځان له تلاوت کوي بیا د روم او اشمام نه کوي کوټه کې ناست ځان ته یوازې روم او اشمام خوله کیږي چې تاسو څوک امتحان اخلي تاسو تعالی څوک وای چې دا وقف وکړه او کچا روم او اشمام په کوټه کې اوم کو نو د دې په نیت باندې د کوي مثلا چې مشق کوي چې روم بسنګ کوم اشمام باقی د دې وجه نه دی نه کوي چې غني قامقا بدا کوي دا خو استاد طالب لوي چې لکه شابه وقف بالروم چې کسره راشي کې به یا ضمه راشي اشمام به کې مثلا دې د پاره چې استاد له پته ولګي چې ورګه دله د حرکاتو پته لګي کنه لګي صرف دې لپاره بیا تاسو ته پته ده چې وقف به روم کم کم ځکه نه کیږي امنګ ویلیو چاته یادو دا په المفید کې تیر شوی دی او په قاعده کې مونږ ویلي دي ها کم کم ځکه نه کیږي فتح کې نه کیږي او د حای ضمیر باره کې څو مذهبونه وو مذهبونه څو مذهبونه دوو بلکې دریو څو ادرې مذهب د تفصیل او هغه تفصیلی واسه موږ ذکر کړو چې مخکې ته سي مخکې ته کسره ضمه واو ساکن یا ساکنی نو بیا پې نه کیږي او کني نو بیا پې کیږي خبره زده کوي دا به امتحان کې څه کوي الکه د قاریانو قاریان او ورسره صاحبان علامه جزري صاحب په النشر کې او امام سیوطي په الاتقان کې نه قسمونه د وقفونو ذکر کړي سمرا نه قسمونه او نه طریقې داغي هغه نه کم دي الذي يوعدون نا الذي ارتضى مثلا نو الذي او کله وقف بالحذف ايه یو شی په وصل کې یو په وقف کې نه فما آتانی الله فما آتان اگر چې دوه وجې دی بازي روایت کوم خوشې کنه تاسو لپاره او وما وتمونه هم وقف بالالحاق، وقف بالنقل والحذف، وقف بالابدال والادغام دا درې زموږ په روایت کې نشته نو ځکه یې ذکر کوم هم نه او څلورم لسم پکې چا دا هم ذکر کړی وقف بالسکون چې وقف بالسکون چې نو لس شول کنه وګوره دی کتاب والا ذکر کړی قاری صاحبہ دې کتاب والا ذکر کړی صفحه دا 382 او اوله کرخه ده وای چون لیکن چون کې اختلاس روایت حفظ میں نہیں ہے ها و اختلاس پر روایت حفظ کې نہیں ہے اولی نہیں ہے ہے څه شي لا تمنا کې اختلاس نو اتمنا کی هغه ته خورم مجاز مجازن وای اصل کې خدای اختلاس نو دا نه هي خبره صحیح نه ده هه څه هه هه هه خاتمه انت یو طالب وکنه داغه د بیبي نوم خاتمه وکنه طالبانو له خدای سو پاتې نه راولي خو چې چاته به طالبان کا ته یا الله خاتمه مو په ایمان کې ها نو دا رساله مختصره غونډه رساله وا و دې ځکه چې کوم دا وایي چې بس رساله ختمه شو تحفه تحفه ها د هغې تعداد به له ذکر کې او اخر کې به په مخ لاس راکاږي مصنف سي ها او بیا په څلورم ځل تاسو څه کوئ پروګرام به کوئ په دې کې درې خبرې ذکر کړي څلورم تاسو سره ده چې هغه د پروګرام ده وقد تقضى نظمي المقدمه مني لقارئ القران تقدما او په تحقیق سره پوره شو زما دا مقدمه او رساله مني لقارئ القرآن تقدمه دا زما د طرف نه د قاری د قرآن د پاره یک تحفه ہے ها زما د طرف نه د قاری د پاره دا یو تحفه ده پدې کې ناظم سه پنځه خبرې ذکر کړې سو پنځه خبرې ذکر کړې دي مخارج صفات لازمه صفات عارضه وقف او ابتدا او معرفت د د رسم عثماني داسې و ها چې هغه کې ټول بحثونه خو د رسم عثماني نه ذکر کړي خو دوه باسه ذکر کړي فقد او ضضع داسې د کاف نه مراد څه دي د ابجدو په حساب سره د ذکر کړ د قاف نه مراد سل دي او د ځانه مراد ودی قرشت قرشت کې د قاف څه شي د سو بعضو نسخو کې دای والحمد لله الى ختام ثم الصلاه بعد والسلام حمدنا دی الله لرا د حمدونو مستحق څوک دی د ثنا الله د بل چا صفاتونه باندې کې ها د پیغمبر صفت بکې د قران صفت بکې او د الله صفت بکې وای نشوي او د چا په مخ کې غو د چا صفت د سره نه کې چې زنه بیا خیر د ما صفت کوي زما په مخامخ به نه کوي ها ا د ار مولا صفت او د قاری بنه کې مخامخ په پټم نه پکار نه صفت مستحق الله دې سوکتی پیغمبر دې قران کریم دې اسلام دې والحمد لله الى ختامه حمدنا دي الله الفاره د دې رسالې لپاره ختام او انتها ده دا دا د دې مهر ده الحمدلله ثم الصلاه بعد والسلام بیا نزول د رحمت دی په دین او سلام دی علی النبی المصطفی په پیغمبر باندې چې غوړه کړی شوی دی محمدن چې نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی او آله او په آل داغه او په بعض نسخو کې دی علی النبی احمد و آله او په بعض نسخو کې دی علی النبی المصطفى المختار و آله و صحبه الاطهار او په صحابه دا چې اطهار چې ظاهرا او باطنا دواړه پاکو دا کتاب ختم شو ها څه شو ما شعرونه لیکلي دي خو نیمګړي دي څه دي اواز مې کار نه کوي لکه نه کمره کې کار کیږي وای څومره ښکلي و باغونه د تجوید مقدمه د جزري دا خو مې ویلې مې دي کنی نو رامخکی شی یو غو دنه مصیبت جوړ شو کشوی محروم د کشوی محروم د ملغلرو د دې نظم نو بیا واورا کشوی محروم د ملغلرو د دې نظم نو بیا واورا زه قسم خورم پر لکه ته خبر مکم نو اټو شي ګډ ورته زه قسم خورم پر اب زما چې ته خو بدبخت ازلی ها زه قسم خورم په رب زما چې ته خو بدبخته ازلی د تجوید په دې نهرونو کې سیراب چې کوم انسان شي دا لستون کې د قران په اتفاق د جماهیرو دی ولی ولی چاته وایي چې صحیح قران وایي ابوالخیر محمد ابن محمد هم ابن محمد ابن علی جوړاوی اوس لیکه دی کتاب کې دی باغونه مخارج او هم صفات لازمه محسنات محسنات صفات عارضه او توي دې کتاب کې دي باغونه، مخارج او هم صفات لازمه محسنات. بیا دي خکلی جواهر پکې د وقف ابتدا او هم د رسم عثماني. رسم عثماني در په اخر کې ذکر کړي. اوس خطبه نه شروع کو کنه بیا خطبه د دې کتاب کې خلاصه بیا خطبه د دې کتاب کې خلاصه د دراتلونکو مزامینو بیا خطبه د دې کتاب کې خلاصه ده د راتلونکو مزامینو بیا مخرج او هم صفت به بیانېږي لکه شین کې تفشي یا بیا مخارج او هم صفات به بیانېږي لکه شین کې تفشي بیا د تعریف او هم کمال د د تجوید سره کمال هم د قاری شعرونو کې کمال د قاری سو کم شعرو کمال د قاری پکې ذکر وو اوس به در لراشي په کمال د لوی قاری کې به تیات کې دا بیان کامل قاری سره وایي د استعمال د دې حروف نه بیا ځان کا خبر شپ ادا د دي حروفو کې ماهر د هر صفت شپ ادا د دي حروفو کې ماهر د هر صفت زکه صفاتو کې اقوا دي هم اوسط او ضعیف دي څه قوي ځکه صفاتو کې اقوا دي هم اوسط او څه ضعیف دي څه قوي خوند بیا درعات په بیان کې څه تفخیم او څه ترقیق او څه کې خلف بیا درعات په بیان کې څه تفخیم او څه ترقیق او څه کې خلف چې په احط او بسط احط د څنګه دی چې په احط او بسط کې دا لوی لوی مشایخ هم جوړوي چې تجوید یې نه کړي په پوه نه شي هم دا بیان د استعلا او د اطباق د بیا لګران چې په احط او بسط کې دا لوی لوی مشایخ هم جوړوي نو څومره ښکلي وو باغونه د تجوید مقدمه د جزري احکامات د دې کتاب دي ملغلرې تشفي کوي د سړي او ورپسې بیا دی بیا بیان هم د ادغام سره بیا بیا بیان هم د ادغام سره د درې اقسام یاد کا هم جدا بأضاد ضاك باستطالة ومخرجي فتحذيراتك مثال بعد يعض الظالم شخ بيان تاسو د کتاب هغه کې ګورئ په تحذيراتو کې مثال بیا د يعض الظالم شخ بیان کړي دا آداب خصفا کوي فقیر او که غني احکام د میم او یا د نون چې مشدد وي یا د میم چې وي ساکن احکام د میم او یا د نون چې مشدد وي یا د میم چې وي ساکن غنی زمانی او هم اظهار او بیا اخفا سره ادغام شفوی غنه زمانی او هم اظهار او بیا اخفا سره ادغام شفوی احکام د نون ساکنه او د تنوین ډیر زیات ځلیږي احکام د نون ساکنه او د تنوین ډیر زیات ځلیږي دي دا احکام دومره واضح چې هر طالب ته دا ورزي بیا دی مدونو کې لازم واجب جایز کپی پوهیږي بیا دی مدونو کی لازم واجب جائز که په پوهیږي چې مراتب یې دی پنځه او د لازم پکې قوي د هرمد بیا خپل مقدار دی د خطیب په شان بې ځایه مه اوږدېږه د هرمد بیا خپل مقدار دی د خطیب په شان بې ځایه مه اوږدېږه او لسقسام بیا د فرعي دی یو اصلي دی چې مثال یې الذي بیان د وقف ابتدا چې ته هیر نه کړې دا نیم جز د تجوید بیان د وقف ابتدا چې ته هیر نه کړې دا نیم جز د تجوید بیا هر کلام به دا قاری په مناسب ځای د وقفونو ودروي قاری هغه ته چې کلام په صحیح ځای ودروي چې دغه ته وقفونه کوي اسور ساده چې ځان نه تاو کړي د د هر وقف کې څلور هر ځای چې ودري کې څلور وقفونه پکې کوي بیا تام کافی او هم حسن د درې اقسام د دې وقفونو بیا تام کافی او هم حسن دی دری اقسام د دی وقفونو که نمونده شو تعلق او کان معنا فابتدی بیا مسما کړه په قبیح د بیا مسما کړه په قبیح دغه کلام کنوي تام بیا مسما کړه په قبیح دغه کلام کنوي تام وقف په دی باندې او نکړه دا معنا هم بدلوي نشته قرآن کې بیا یو وقف نه حرام او نه واجب نشته قرآن کې بیا یو وقف نه حرام او نه واجب په هر مکان چې بیا قاری کله ادریږي نو سبب یې لټوي هم د بیان بیا په اخر کې د مقطوع موصول او تاء مجروره هم د بیان بیا په اخر کې د مقطوع موصول او تاء مجروره دا یادون کې د تجوید د سم زړور په تلاوت لکه ځنګل کې ازمری ها ازمره چې په ځنګل کې رواني کنه چانه یریږي نه دا څه څوک چې تجوید کې د تلاوت نه یریږي نه دا چې تجوید نه کړه کنه او بیا ولې موږ د مخ ستونی کې مسله ده هر ټیم داغه مری بیا خراب وي ها نو دا یادون کې د تجوید د سمزلور په تلاوت لکه زنګل کې ازمری کم انسان چې د تجوید د احکاماتو نه خلاف وای قران کوم انسان چې د تجوید د احکاماتو نه خلاف وای قران نو دا خلاف شو د دې نص چې انزلناه قرانا عربي نو دا خلاف شو د دې نص چې انزلناه قرانا عربي الکه عربي شو بیا چې تجوید نه خلاف وای کم ځای کې عربي شو پښتو کې دی وای که غلط لوستل چا ما ته په قران یا په حدیث کې کړل ثابت که غلط لوستل چا ما ته په حدیث یا په قران کې کړل ثابت وی دروغ به عبارات او دلایل او حوالی د مدني کپوی نشوي خاندا خو څه شی وه د جزري پښتو کې څه داسې خلاصه غونته وه د هر کتاب په اخر کې دا نظمونه کدا شعرونه او کدا خلاصه دا خلاصه د کتاب ده دا به هر طالب باندې لازم کوم یاد کړئ دا اخر کې بدا بیا وایي یا په تاسو پر مخ اللهم انا نعوذ برضاك من من سخطك وبمعافاتك عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اهدنا واهد بنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا دی دې کتاب کې څومره مرګري شامل شوی دی الله ته په دې کتاب پوهه کې اگر چې په دې کتاب کې مونږه د مصنف صاحب کتابه سه مختصر او مونږ په کې سم اختصار وکړو او کومه کمی شوی په د قران په الفاظو د کې الله دې معافيو کی او آینده دې تاسو له دې د خول توفیق درکې د دې د یادولو توفیق دې درکې دا غوسم په تاسو یادول واجب دي او ورپسې چې کوم کتابونه دي یادم الله په خیر اختتام تورسي